بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه قال وجناية الرهن على الراهن والمرتهن وعلى مالهما هدر دارهن عبد البته یو صورت تا کدی رهن راهین قتل عامت تر ملک یا رهن دا مرتهین قتل عامت تر ملک په دې دواړو صورتونو کې د امام صاحب په مذهب باندې چې کوم دا قصاص په دې رهن باندې لازم ده څه مثلا البته کوم نور تلور صورت چې دي چې د راهن په نفس کې داسې قتل خطا یو د مرتهن سره قتل خطا وک ادراهن اندام یا د مرتهن اندامونه به توري خطا لکه نقصان ورسول او یا دواړو مال ته نقصان ورسول دا حد د زمان نسته ویږي البته کلاس او خپل قصدن ورته مات کړل د زمان ستا په دې رهن باندې پوه شو مثلا دا ستاسو سبق تقریبا حاصل څه تاسو ولا ګورو چې وسخه منډه ولا ورکو ته وهذا دا حکم د حضر عند ابي حنيفه دا حضرت امام ابو حنيفه رحمه الله مذهب وقال صاحبين وای امام صاحب نیو مسله د سره منو نیمه نه منو نیمه مسله منو او نیمه نه منو جنایت دراهن فراهن باندې چې کله قتل خطا صورت وي او که په مال کې وي دا جنایت او که په اندامونو کې وي خطا دا حدر ده البته قران هغه په مرتهن ته تاوان ور وستلو نو بیا په دې صورت کې الکوایا دا جنایت په مرتهن باندې جانن هم معتبر ده او مالن هم معتبر ده نو زمان لازم ده وقال صاحبين وهي جنایت او جنایت رهن په مرتهن باندې معتبره د دې اعتبار څخه حذر نه دی والمراد بالجنایت مراد د جنایت نه چې کوم اختلاف ده د امام صاحب او د خپل شاګردانو على نفس ما يجب المال چې مال واجبوي په مال کې واجبې پراهن باندې نو پراهن کې حذر ده بل اتفاق او په مرتين کې حذر نه ده البته که جنایت دی راهن د شو که شغه بل مالو بلکې ها بل جانو کله د راهن جان تبا کړو کړه مرتين بیا قصاص لازم ده پراهن ویږي مسله وایي په جانو کې په فلانها جنات المملوک على المالک دا جنات المملوک ته په مالک باندې او جنات المملوک په مالک باندې لکه معتبره نه ده دا تاسو ته واځي کوي دلیل تنویری ذکر کی اعلی ترا دا دلیل تنویری زموږ استاد فرمایل دلیل تنویری سره وضاحت داوی کیږي اثبات نه کیږي د څه دلیل تنویری الا ترات نه ګوري انه شان د لومات کچې د عبد مرهون مرست نو کفن پچاره فراهم باندې نو نزدک دا مملوک ته ځکه د مملوک الک هغه مالها او مالها ټول چاوي د مالک نو اوس جنایت چرهن فراهم باندې وکړو چې پایریت خوشاله نو پایریت خوشاله نو تاوان ته هم خوشاله کېدل پکار زمان لازمول پکار نه دي بخلاف جنایت المغصوب على المغصوب منه دلته اعتراض اعتراض دا کېږي کچېری مغصوب منه اصل مالک ته مغصوب ور باندې جنایت وکړلو بیا به دا مغصوب منه د غاصب نه د مغصوب د جنایت صفائی غواړي زمان بغواړي حالانکه هم جنایت ته مملوک ته ها په مالک باندې ځکه مغصوب مملوک ته مغصوب منه سره مالک هم جنایت ته مملوک ته اصل باندې مالک باندې مونږ وايي هغه اگر کو صورتا جنایت د مملوک ته په مالک باندې ولیکن مالا حقیقتا جنایت الکه اجنبی د پالکه اجنبی باندې ولی چې کله هم دې مقصود الکه دا غاصب زمان ورکی چاله مقصود منه ته نو به غاصب مالک څه مقصود منه او دا مقصود منه چې زمان والی چاله والی غاصب دې بغواړي کنه او دا غاصب د زمان والی الله بغواړي چې کله دا مقصود دې مقصود منه د ملک نه فعل اوزي دا مطالبه رسګي زما دا د مې څه لکه کړه غاصب مې غاصب اوس مسله به لخلاف جنايه المغصوب على المغصوب لان ملك عند اداء الزمان ملك وقت دور كل زمان کې يثبت ثابتي کې الغاصب غاصب له مستندا چې نسبت کول شي د دې میت زمان د قبض او زمان د قبض په زمان د الک زمان زمانه د قبض دا مقدم و په زمانه د اخیستلو د زمان باندې یو زمان بزار یو زمان ببعض نو زمانه د قبض دا مقدم و په زمان اخیستلو باندې چې په زمان اخیستلو باندې زمانه قبض مقدم شو ملک هم څه شو مقدم شو مقصود په چې ملک مقدم شو نو دا مقصود چې تاوان ورستل ده دې مقصود منه ته په دې وخت کې چې لکه دا غو مقصود منه مالک نو پښتو الله مو پوي کوي نشي پوي کوي حتی یکون الکفن علیه غضب خبره دی کفن ده حتی یکون چې دا الکفن کفن علیه پر غاچ باندې ده فکان سو دا جنایت مغصوب علی المغصوب منه دلته نقطه خطا لیکل الغاصب لیکل غلط لیکل فکان سو دا جنایت مغصوب علی المغصوب منه جنایت علی غیر المالک فاعتبرته دا معتبر کړی معتبر دا معنی چې دا حضرت رسول الله په غاصب باندې زمان لازم موصول وکړي ولهما صاحبین مکرمین لدلیل فی الخلافی په مسله خلافی کې هغه جنایت تراه نه په مرتهین باندې امام سوای حضر دا صاحبین وای معتبر دی دا جنایت د دوه دلیل سره هغه ان الجنایت حصلت علی غیر مالکی دا جنایت اصل څه په غیر مالک باندې ولی مرتهین خو مالک نه ده خالق قابض ده مالک خو راهن ده د قانون لاله چې جنایت غیر مملوک په جنایت اجنبي په اجنبي باندې لکه لا سوا څه کوي لازمي وختو په حضرت تعالی غیر مالکی کته نه پر اعتبار کې فائدہ څه ده چې دا زمان معتبر کې په دې متعین من فائدہ یې څه پښتو پیږي دا یو فل اعتبار فائده په اعتبار کې فائده نه کړه او هو دفع العمل الیه فغور کول د غلام دی دی مرتهن چې لږ د مرتهن غلام ته زړه سوی چې به ترین غلام د ډیر خیال کوي ټیم چتای تګي خیر ټیم چتای الکوای دا خاص زما زما وي يعني وهو دفع العمل اليه بالجنايه فتعتبر معتبر چې نه زمر ته هند لکه دا ده دومره فائدہ ورنه کله کړه کړه خلا تو صحیح ثم ان شاء الراهن والمرتهن لدينا بعد دراهن د مرتهن خوخه ده ابطلاء الرحمه دا رهن پر غلام کې باطل دا رهن باطل یا ودفعه بالجنایت یا دی ورکه دا راهن هو دا غلام په جنایت کې چاله مرتهن ده وان قال مرتهن فشير مرتهن لا اتلو الجنايه جنایت نه غواړم فهو رهن على حاله دا په خپل حال باندې څه ده رهن ده او کوم مرتهن د جنایت په مقابل کې څو غوښتل دا واجب عليه پر مرتين باندې التطهير پاکول من الجنايات د جنایت نو تطهير عليه هم لو له ځکه چې د زمان غواړي په دې زمان سره دې څه چل کوي خدای عمل لکه پاکي د جنایت چا لپاره پاکي خو زمان به دی چې دا تطهیر په د باندې واجب هم ده خو د تطهیر صورت دا سره مثال په تور د غلام وختل نو تر نو صفایم دی کوي او کوي هم دا نه پر قانون دا ده چې له او عليه دواړه یو شخص نشي کېدای څه ویل له او عليه یو شخص نشي کېدای زیدین دي عليه کې الک ضرر ده او په له کې سره نفع ده او نفع ضرر دی نشي کېدای ښه ده معلومېږي عفیف مولي ساته وایي چې امام ستا منطقي خبره نه کوه كان عليه التطهير من الجناية لأن دا جناية حصلت في زمانه دا جناية خو حصل شوی د په زمان کې یعنی دا که څه قسمه تاوان دا غلام کې راشي د ضامن او د زمان صورت دا چې زه به دویم پکې څه کي ځي خلا حصل فی زمانه دا اصل ته په زمانه لکه د متین کې زمانه په دغه هر قسم تاوان پته فلا يفيد وجوب زمان فلا يفيد وجوب زمان له د لپاره ما وجوب التخليص عليه تل استفاده وجوب الاخلاص ولو عليه په متین باندې څه په شمول يعني قال وجنايته على مال المرتهين لا تعتبر بالاتفاق نو دی وی تفصیل تاسو واورید که د مرتهن مال ضایع ک د جان ته تاوان ونه رسول په دې صورت کې هم الکه امام صاحب الکه صاحبین اتفاق وجنايته جنايت درحن على مال المرتهن ومال المرتهن باندې لا تعتبر نه معتبر بالاتفاق کله اذا كانت کلوي قیمته قیمت ترهن ودین سوا برابرې څنګه څومره مال لکه چې د مرتهن لپاره لازمي کې لکه چانه به غواړي راهن به غواړي څو فکر راهنه وا وخت نو خو بیا غو بالک دی طلبه ده دین نه کې تر څو پر استعفا تکرار الک وای څو فکر لانه لا فائده في اعتبارها ولا لانه لا تملك العبد فدرسد دی مالک عبد لانه لا تملك العبد دی مالک عبد نکیږي مالک عبد لانه لا تملك العبد دا مالک عبد نه جوړيږي وهو دا تملک د عبد چې کوم مالک په دې صورت کې لکه فائدہ وا ا فائدہ خود ته دا چې لکه څور کې نو خلک وای غلام دا مولا دا صبر عام دا عبد دا خود راهین ده خود توان توان ورسره په څه باندې مال باندې مال زوی الکه کړه زوات الامثال قوی نه مثل په لازم ده زوات القيم او قیمت په لازم ده عبد به دستور الک را چاره مراهن ا پیدا خود له پاره دا چې د عبد الک د پیسو نه خود د دین رسو پیګه اګیره نه قربان شو خلا و ان کان القیمت کچری قیمت د ایران اکثر د دین فعن ابي حنیفه نقول ما توکشه ایمان سړی کشر ته قیمت د دې رهن د دین زیات د دې غلام نه غلام قیمت زیات دین کم نو ایمان سړی انه يعتبر بقدر الامانه جنایت رهن په مال مرتهن باندې معتبري په قدر سره امانت باندې لان الفضل ليس في زمانه فاشبه جنایت العبد الوديع على المستودع ما تقول ډېر زر روپۍ قیمت آپ سو کتنا ہے پندرہ سو جنایت سمره وک درې روپۍ څو روپۍ درې روپۍ نو دوه روپۍ زمان نشته دی روپۍ زمان څه شو مثلا ځکه چې الکه وای دوه حصے دا ټول 15 قیمت 1500 1500 دا د زرو په مقابل پاتې شو 1500 1500 لکه د سره امانت دي د 1500 د قیمت په انداز باندې عبد د مرتين څنګه امانت او چې امانت نو قانون دار چې مودا دا ودیعت مستودع ته تاوان ورولي نو خامخا لکه د مودا په مالک باندې زمان چې کوم د لازم دی نو د 500 په انداز باندې موږ به دا ټول تاوان سوی شي کو درې روپۍ تاوان نو سوی شي به کو درې دوی شي به لکه دوی سو کې ملک سنوي دا دا به عدل ایوه هیڅ کې ملک زما لازم سمت نیور په براهین ورکی کوش مسل وانا یطبق الامان لان الفضل ليس في زمانه دا زیات په زمان د دکی نه ده دا د سر امانت ته فاشبع جنایت رابط مشابه دا جنایت الکر عبد الوديعه غلام د وديعات المستودع شا سره امانت کړی شوی وعنه الامام صلى الله عليه وسلم انها لا تعتبر دا امانت قدر هم معتبر نه لانه حکم وهو الحبس حکم راح الحبس فيه په دې فضل کې هم ثابت ده فسوارك المضمون دا په شان مضمون مضمون خو حاضرو چا زرو په نو پینځه ځوان څه حاضر پوه شو مليان خلاص وهذا بخلاف ما توقف دراهن خداهن ته تاوان ورنه وصل نه مرتهین به ذات خود بلکې د مرتهین زوی ته تاوان ورسته د مرتهین زوی له تاوان ورسته لکه دا چې نه ته حاضر ته حاضر نه نه حاضر نه به جميع اسامي حاضر نه که په مال کې که په جان کې هذا دا ما ذكرنا من قول الجناية على راهن والمرتهين هذا دا بخلاف جناية راهن على ابن راهن أو ابن المرتهين لأن الأملاك حقيقة متباينة املاک جمع د ملک ته په معنا د مملوک سره د املاک په من د پلا ریبن کې حقیقتا د یو بل نه جدا وي ذاتا حقیقتا سمنا ای ذاتا دی او بل نسیه لکه کدای د پلار ملک بیل له الکه زوی ملک بیل خطو فری کنه فری یاره سم سره د پلار نه فقا د زوی نه فقا لکه په پلار باندې چې کله بالغ او چې بالغ شي بیا نشته په خپل کار کې پښتو په د ابن صغیر نه پلار صدقه د فطر او کول خیر کبیر نه شي وکول ها فسوارک الجنایت الاجنبی او ګرځید دا جنایت الکوا درهن په ابن راهن ابن مدلاو لک پاجنوی ان اجنبی الکوا نه درهن جنایت هغه حاضر نوی نو په زوی دراهن او په زوی د مرتهن باندې هم الکه دا جنایت راهن حاضر نه بلکې زمان لازم ده یا وي کدراهن غواړي کنه مرتهن غواړي صورتونه تاسو ته یاد قیمت د قیمت د غلام 100 سل ثم حل الاجل 100 علل فإن المرتهن يقبض على المئة مرتهن قبض کړي 100 روپے قضاء عن حقه د حق الک پرست تصلو کې ولا يرجع على الراهن بشيء راهن په هیڅ چیز باندې رجوع نه کوي دغه د څنګه علاج راهن څنګه علاج نه څنګه حالات پښتو نو سل روپیا لکوای تر تاواله څه دې نسته ودی ها ولاړه له اساله موږ خلاص واصله قاعده کلیه دا ده هذا نقصان من حيث السير لا يجب سقوط الدين قانون یاد کړئ دا مرهون په قیمت کې چې نقصان راشي په وخت د ادا د دیم کې الکه ژوندۍ ده او که هلاک ده که په وخت ادا د دیم کې الکه ژوندۍ وو نو چې څومره قیمت باندې قبضه الکه متهین کړی وي اوس هغه قیمت معتبر ده څه کومه کوم قیمت معتبر ده اوس اگر که د قیمت الک 100 روپۍ له خو د چې قبض کړه هغه کې قیمت سو زر روز براهین زر روپۍ ورکې دی هغه غلام ول ورکې که زر روپۍ قیمت نه کسل نه کسل پوښ مسله البته کله چې چلو چې الک راهین ورته دین ورکول او مرتهین سره غلام موجود نه ده هغه هلاک شوی ده خو لیکن دا غ په قیمت کې مثال په توله کې لاس 100 روپۍ پاتې دي ته د 900 په انداز باندې هلاک ته نو د 900 په انداز باندې د انلال دو او 100 روپۍ لکه هغه مرتهین تور پاتې دي وځه خو خې دي ولا هغه راهین تور کې دا راهینه بعد کې 100 روپۍ غواړي بل خپل جوړ کړي خوش مسله وای اصل دا له نقصان من حيث السير لا يجب نه واجبي سقوط دين عند عدم الهلاكه يرجع المرتهين ها عند اداء رهن عند اداء عند اداء خا نو دا بلک اه څه شروع شرانه النقصان من حيث لا يجب نصاب التوي سقوط دين عند لا زمك مذهبان خدا کله کله چې الکه راه هلاک نه نو مرتين براه واپس کی په وخت ادا راهیم کله کې د تدین که قیمت برابر ورسره او که قیمت اوس کوم شوی او دا په وخت کې کله هلاک نه چې هلاک کله په اعتبار نشته آه خلافا للظفر ويقول أن المالية قد انتقصت دا مالیت نقصان وکړ په قبضه د متین کې فاش به انتقاص عین کمړی په ژوندۍ ولا کدین ورسره کمی کمړی که ژوندۍ امام ظفر فرمای رحم الله دین به کمیږي مثال په تور باندې قیمت 100 روپې نه چې کله راهین دین ادا کی قیمت سره سل اوس براهین 100 روپې ورکې متین ته اگر کله کله غلام څه وای مولا ها ژوندې د عمر نه ده هم دوی ان المالیه قد انتقصت دا مالیت او قیمت ته غلام درې مرهون دا نقصان ومندلو په قبضه د مرتهین کې فاش په انتقاص راین دا مشابه ته نقصان د ذات سره کې ذات په قبضه د مرتهین کې هلاک شي راغي مقابل کې دین لکه ختميږي د مرتهین پرېس د هم دین کمیږي د دین هلاکت په صورت کې عدم د دین د انتقاص په صورت کې نقصان رسېږي الله خو مو پوي فانا موږ لپاره دلیل ده على نقصان السعر دا نقصان عليك ویل قیمت عبارت عن فطور رغبات الناس من غیر خدای تا خط سره کې ذات کې موجود ده خدا خو له دې خلک خلک اوس نه پسند کوي وړي کې دا صدر څو په صدر په يم نه وایي دا د ګرمي ول صدر ته وایي الا ماشاءالله پښتو په کې نه او چې زمي د 500 هزار به د ظالمان په زر په در باندې خرڅي د زر خو سره کې 15 سو در باندې 15 سو پښتو نه پرې یا دا نه سو دا خو له کې قیمت چې تیدل کې تیدل دا د ذات د سره تعلق نه لري دا د رغبات د خلکو سره تعلق لري پښتو پرې نو اوس نقصان چې مندل ایدا د مرتهن په قبضه کې په دې کې د مرتهن دخل نشته ها بلکې دا خو د خارجي خلکو د وجه نه چې هغه اوس نه پېژن کوي ها او نقطه سره عبارت عن فطور رغبات الناس د سستوالي د رغبات خلکو وذلك لا يعتبر في البيع دا بيع کې معتبر نه عدالت د بیل خيار یو الک بای یو کتاب خرڅ کړو مبيع خرڅ کړ مشتری باندې وسر روپی باندې خو مشتری قبضه نه کړي ور باندې قیمت را پرې وته لکه سلوته اوس ولې بای ته 100 روپیو کې کسل ضرب ولا في الغصب نه په غصب کې حتی لا یجب زمان چې به زمان لکه اور باندې واجب نشي په غاصب باندې غاصب یو لکه شي غصب په قیمت 0 روپے ده ولای قیمت را پرې وته را پرې وته لوي ملاحسوس سل اوس په غاصب مقصود منه ته دلوي چې زمان تعالی 100 روپے لرکو نه هغه ضرب ورکه وخت پیګ حتی لا یجب زمان چې واجب نشي زمان په غاصب باندې ها بخلاف نقصان العين خلاف نقصان د ذات په نشي ذات کې نقصان راشي ولي انا بفوات جزء منه ففوات یو جزء فوت کېدل یو جزء الکه منهن يتقر الاستفاء ثابتيږي اصول د دین د مرتهن فيه په رهن کې ولي اذ اليد يد الاستفاء ذکر قبضه د مرتهن قبضه د استفاء حکما فاذا لم يسقط شيء من الدين شکل پرینه وتل یو سیز د دین په نقصان د قیمت سره بقي باقي فصعبد کل مرهونا بكل دين ټول غلام د ټول دين په مقابل کې دی پیږي مولانه هفته ورځ متعلق تاسو نه لکه خو رفتار کوي فاذا قتله هلك حر چې کله قتل کې دي عبد مرهون لره حر بل حر غرم قيمته حر قيمت ورته بطول التوان 100 سل لانه تعتبر قيمته يوم الاتلاف معتبري کې قیمت یوم الاطلاق په مطلق باندې چې دا حر ده نو څو روپۍ ورکا به زر نه ورکوي څه شي مسله اسانه سبق ته ولې څو خلې نیولې او وفي زمان الاطلاق على رخصه لأنه تعتبر القيمة يوم الإتلاف في زمان الإتلاف ولأن الجابر بقدر الفائت دا جابره چې ورکی دا دومره چې څومره پوت شوی نو حر څومره غلام مرک فحق د مستحق چې مرتهن ده وان كان مقابلا بالدم اگر که په اعتبار ځا صدا مقابل د دم ده على اصل بنا الک قانون زمون باندې څه سمولا پښتو په کې نه پوي خلا وان كان اگر کده لکوا دغه بدل مقابل بدم ده مخکې دا مسله تر شوی على اصل ده دا په مقابل لسکه ده اي مولا دم كده لي دم په اعتبار خو زمان نه ده لازم خو چونکې دغه مالیت ته د مالیت ته وجه صبر په لازم سو کې دم په اعتبار باندې وې مثال په تور باندې بیا بس لازم هلکه دیت په لازم دیت پورا کامل وختو پی کنه پی خلاص حتی تر دې پورې لا یزداد نه زیاتېږي قیمت علا دیت الحر په دیت حر به قیمت تګرا په مقابل د څه کې ده دم کې ده پښتو پیږي خو د دم په زمن کې لکه مالیت هم موجود خلاص لأن المولى كده لأن المولى استحقه آه بسبب المالية لأن المولى لا مولى كده استحق حقدار جوړيږي هو د قیمت لا لأن المولى لا مولى تر استحق حقدار جو کې د عبد بسبب الماليه په سبب د مالیت باندې مخصوص چې د عبد مال دی نو یو ذات قتل یو نسبت مولا ته په اعتبار سره دا په دا په مقابل د سکه ده دم کې ده خو لیکن چون کې لکه مولای مستحق له جهاد رسول مالیت نه او مولا چې ورکړي د عبد لکه مرتهین ته هیڅ ته مالیت ته هیڅ ته ذات نو فیکون المرتهن اخذ القیمت بحقه لك څنګه چې عبد عليك بحقه مرتهن اخذ نو قیمت لك راول هم دی عليك اخذ کی بحقه هذا سوال آیا جو رجوع بنه کې مرتهن على راهن پراهن باندې بشین پیسې او سیز باندې ولی انا يد رهن دا قبضه د متین په لرهن باندې ید الاستفاء دا قبضه الاستفاء من الابتداء نصف روپی او تور سیدل او صدر په قیمت پر والي ختم شي پوه شو مثلا خلا وبالهلاك يتقرر او په هلاک سره ثابت سره استیفاء وقيمه قیمت عمل كانت في الابتداء الفا قیمت په ابتدا کې څو زرو په او موږ ویلو اگر که قیمت کم شي لکوا بعد رهن او په حين رهن کې چې قیمت زیات هغه قیمت له اعتبار پای کو زرو په قیمت ځکه دې لاړه لکه نو سره په ورم په وقيمته كان في الابتداء الفا او چې حلال شي هغه په مقابل کې قیمت لازم شي نو خو د دې نه مالکه پیسې دي او دا بل څه لکه لانه دا مطين يسير غزيږي مستوفي نفسن کال کل د کل دین بل عاور په سعود غلام لالا يدل بل اخلاف الجنس هغه دین ولا عبد وان كان وختي دا شکر طرف تان نو وکړه صلی الله تعالی